دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د غم په وخت کې مخ وهل د غم په وخت کې چیغې او سورې وهل جامې شکول د سر ویښتان شکول او ښیرا کول په دې مسایلو باندې وغږیږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په هکله څه ویلي او الله رب العزت انسان ته د غم په وخت کې څه توصیه کوي حضرت عبدالله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه رواه البخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه کسان زموږ د ډلې څخه نه دي چې څوک د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا خپل ګریوانونه شکوي له بده مرغه نن موږ په ځینې کورنیو کې وینو چې هلته د الله رب العزت حکم وشي د چا نه ساه واخیستلی شي نو څوک به وینې چې خپل ګریوانونه شکوي څوک به وینې چې خپل مخونه شکوي او څوک به وینې چې د خپل ویښتان شکوي او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي څوک چې د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا ګریوانونه شکوي هغه زموږ د ډلې څخه نه دی همدارنګه حضرت ابي موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا بریء من الصالقه والحالقه والشاقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د غم او درد په وخت کې چیغې وکړي او ویښتان یا جامیش کوي زه د هغه څخه بیزاره یم حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دا وعده واخیسته چې د غم او درد په وخت کې به چیغې نه وهو سورې به نه وهو بلکې د الله په رضا باندې د الله په حکم باندې باید انسان راضي وي او انا لله او انا الیه راجعون وایي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په خلکو کې دوه کفري خویونه دي دا حدیث ده چې مسلم روایت کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خلکو کې دوه کفري خویونه دي اول خو یې دا دی چې د قوم یا نسب پیغور ورکوي یو بل ته او بل کفري خوی دا دی چې په مړي باندې چیغې وهي، د خپل ګریوانونه شکوي. نن له بده مرغه چې دا دواړه زموږ په ټولنه کې دي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. کله چې د چا چا سره شخړه راشي، بیا د هغه قوم یا د هغه نسب، د هغه پلرګنۍ یادوي او ټولو ته پیغورونه ورکوي. او رسول الله دې ته کفري خوی ویلی، ځکه جاهلانو به د جاهلیت په زمانه کې دا کارونه کول. دویم دا چې کله په کومې کورنۍ کې مړی وشي چې بغیر د الله د حکم نه څوک نه مري هلته بیا جاهلانو غوندې نارې او سورې جوړې کړي څوک د خپل ګریوان شکوي څوک خپل ویښتان شکوي او څوک خپل مخ شکوي او رسول الله دې دواړو خویونو ته کفري خویونه ویلي دي باید انسان د الله په حکم باندې راضي وي او هر حکم د الله ته غاړه کیدي بل حدیث چې ابو سعید الخدری د محمد رسول الله نه روایت کوي په ابو داود کې دا حدیث ذکر دی هغه فرمایي چې رسول الله ویلي په هغې ښځې د لعنت وي چې هغه په مړي باندې جاړي او یا جړا ته غوږ نیسي رسول الله په هغې ښځې باندې لعنت ویلی دی چې هغه په مړي باندې جاړي یا بل څوک چې ورته جاړي دا ورته غوږ نیسي او د دې جړا نه یې نه منع کوي همدارنګه حضرت ابو موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو کس مړ شي او د هغې د کورنۍ نه یا بل څوک په هغه باندې وجړي او په هغه باندې چیغې ووهي او یا داسې وایي چې زما سرداره ته زموږ په کورنۍ کې د غره غوندې وې یا د هغه نور صفتونه شروع کړي همدارنګه به ملائکې دې مړي ته عذاب ورکوي او ورته به وایي چې ته خو همدا قسم انسان یې دا هغه حدیث دی چې ترمزي کې مذکور دی نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي نه د هغو اعمالو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي یعنې هغه ښځه چې په مړو باندې جاړي تل لپاره نارې او سورې کوي که د مرګ څخه مخکې هغه توبه ونه باسي د قیامت په ورځ به د قبر څخه په داسې حال کې راپورته شي چې د قیرو کمیس به هغې اغوستی وي او نن ورځ داسې ډېرې نائحې دي حتی د خپل مړی خو پرېږده ځي نورو کورنیو ته په نورو مړو باندې هم جاړي چې هغه د هغې د مړي کورنۍ خلک هم بې صبري ته هڅوي تر څو چې هغوی هم په خپل مړو باندې وجاړي او رسول الله وایي نائحه چې کله مړه شي مخکې د مرګ نه دا توبه ونه باسي د آخرت په ورځ به الله داسې د قبر نه راپاڅوي چې د هغه په بدن به د قیرو کمیس وي یعنې هغه به په هغې کې سوځي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې زه د دوو بدو او فاسقو آوازونو د اوریدو څخه منع شوی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې زه د دوو بدو او فاسقو اوازونو اوریدلو څخه منع شوی یم یو هغه اواز چې د ساز او سرود او د شیطان د شپېلیو سره وي لکه نن ورځ چې موږ او تاسې وینو بل هغه آواز چې د غم او درد په وخت کې پورته کیږي خلک جامې او ګریوانونه شکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آوازونو ته بد او فاسق آوازونه ویلي او رسول الله وی چې زه د دې نه منع شوی یم نو باید چې د رسول الله امت هم د دې فاسقو او بدو آوازونو د اوریدلو نه ځان وساتي حضرت حسن رحمه الله فرمایي چې دوه آوازونه ډیر بد او لعنتي آوازونه دي یو هغه آواز چې د ساز او سرود سره وي او بل هغه آواز چې د غم په وخت کې پورته کیږي نن په کومې کورنۍ کې چې کوم آوازخان یا آوازخانه سندرغاړې پیدا شي دوی په هغه باندې ویاړي او حال دا چې په دې باندې نه پوهېږي چې الله رب العزت به د دوی په واسطه باندې دوی ټول تباه کړي او د خپل په قهر و غضب کې به یې ګرفتاره کړي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ده چې تبراني په خپل اوسط کې روایت کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه میرمنې چې په مړو باندې جاړي هغه میرمنې چې په مړو باندې ژاړي په دوزخ کې به په قطارونو ودرول شي بیا به دوزخیانو پسې لکه سپي غوندې غاپي نن چې په دنیا کې دوی خپل ګریوانونه شکوي او ویرونه کوي جاړي په ګوچتو آوازونو باندې نو په آخرت کې به الله رب العزت دا ټولې په قطار ودروي چې کله جهنمیان جهنم ته ځي دوی به جهنمیانو پسې لکه سپی چې په دنیا کې چا پسې غاپي دوی به همدارنګې جهنمیانو پسې غاپي امام اوزاعي رحمه الله فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځو چغې واورېدې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورننوتلو څو میرمنې سره ناستې وي او هلته دوی چیغې او نارې او سورې جوړې کړې وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څو تنه پکې ووهلې هغه چې مرسیه ویله هغې ښځې چې په اوچت آواز باندې ژړلې حضرت عمر فاروق بیا هغې ته ورغی او ستاسې مړي په قبرونو کې دا په عذاب کی یا ستاسې مړي په قبرونو کې وځوروي دا هغه ښځه ده چې تاسو د صبر څخه منع کوي الله رب العزت د داسې ژړا نه منع کړې ده چې په مړي باندې په چغو چغو باندې ژاړئ او د ښه د مړي هغه ښه په تاسو په دې خپل ژړا کې یادوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل ویناو کې لکه تاسو چې واوریدل په مړي باندې نوحه کول په هغه باندې ناری او سورې کول په اوچت آواز باندې جړا کول په خپلو لارښوونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیې کړې ده الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي په ځانګړې توګه په هغو ښځو باندې چې خپل مړي خو لا پرېږده د نورو مړو ته ورځي هلته په اوچت آواز باندې جاړي تر څو چې د هغوی نه پیسې واخلي یا هغوی بې صبري ته وهڅوي الله دې پې رحم وکړي الله دې د نیکو اعمالو توفیق زموږ سره ورکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده پوښتنې ته ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص او عبدالله ابن مسعود هم ملګري ول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن عبادس ته ورسېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو د سترګو نه اوښکې تویې شوې کله چې صحابه و کرامو او خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ژاړي نو دوی ټول په ژړا شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي آیا تاسې نه دي اوریدلي چې الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي او یا مهرباني پې کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ژبې ته اشاره وکړه چې په دې ژبه باندې انسان الله رب العزت یا عذاب کوي یا پرې رحم کوي په یو مړي باندې که تاسو زړه خفه کیږي یا د سترګو نه اوښکې تویږي چې د خپل ګریوانونه نه شکوئ چیغې نارې او سورې نه جوړوئ په دې باندې الله انسان ته هیڅ عذاب نه ورکوي دا روا ده تاسو به واورید رسول الله په حادثو کې د حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې دا صحیحینو ذکر کړی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسۍ مړه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راپورته کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو څخه اوښکې را روانې شوې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله دا څه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دا رحمت دی چې الله رب العزت د خپلو بندګانو په زړونو کې اچولی دی او یقینا خدای په مهربانه بندګانو باندې رحم کوي نو تش جړل په مړي باندې چې ستاسو سترګو نه اوښکې تویې شي او زړم په دې باندې خفه شي په دې باندې الله رب العزت تاسو نه نیسي بلکې هغه کسان چې په مړو باندې نوحې کوي کفري الفاظ حتی په ځینې کورنیو کې استعمالوي چې یا الله تا یوازې موږ لیدلي یو دا مرګ دې په موږ باندې راوستی دی الله په دې باندې انسان نیسي همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی دا حدیث دی چې بخاري ذکر کړی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی رسول الله زوی ابراهیم وفات شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سترګو څخه اوښکې را روانې شوې حضرت عبدالرحمن بن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې د الله رسوله ولې ژاړي پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته ویلي چې یا ابن عوف انها رحمتن او بیا رسول الله ورته ویل ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا وآتنا بفراقک یا ابراهیم المحزون ابن عوف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ابن عوف دا رحمت دی د دې نه وروسته رسول الله بیا دا خبرې وکړې د سترګو څخه به اوښکې بهیږي زړونه به خفه کیږي هیڅ نه وایو چې الله راڅخه خوښ شي ابراهیمه موږ ستا په جدایي خفه کیږو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وه نو تاسو هم کولی شئ چې په خپلو مړو باندې خفه شئ او د خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړئ لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي هغه ښځه چې تل لپاره مرسیه وایي په خپلو یا پردیو مړو باندې ژاړي الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوي ځکه چې هغه خلک د بېصبري خواته مایلوي او بالاخره هغه هم د کورنۍ خلک ځان سره په ژړا باندې مشغول کړي او هغوی هم پې جاړي او چغې وهي کله خپل ګریوانونه او کله خپل ویښته شکوي الله رب العزت فرمایې کسانو چې تاسو ایمان راوړی په صبر او مانځه سره مرسته ترلاسه کړئ ځکه الله رب العزت تل لپاره هغه د مرسته کوونکو سره مل دی نو مرسیه کوونکې ته الله نایحې ته ځکه عذاب ورکوي چې هغه خلک بې صبرۍ طرف ته هڅوي او الله او د الله پیغمبر په هر وخت کې د غم او درد په وخت کې د صبر او زغم امر کړی او نایحه او مرثیو کوونکي خلک بې صبري ته هڅوي او هغه انسان چې په درد او مصیبت باندې صبر وکړي الله رب العزه به نعم البدل ورکړي او الله به هغه ته اجرونه او ثوابونه ورکړي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایی چې محمد رسول الله ویلي ما من مصیبت یصاب بها المؤمن الا کفر الله بها عنه حتی شوکته یشاکها رواه مسلم که مصیبت چې یو کس ته ورسیږي الله رب العزت به بدله ورکوي ان تر دې که د چا په پښه کې ازغی لاړ کوم مصیبت که چاته ورسیږي د هغې په مقابل کې الله رب العزت هغه بنده د عملنامې څخه یوه ګناه لرې کوي الله هغه ته نیکه بدله ورکوي خو په دې شرط چې د هغه په مصیبت باندې دا صبر وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي موږ د الله یو او موږ الله ته ورګرځېدونکي یو الله رب العزت به ملائکو ته ووایي زما د دې بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او نوم یې بیت الحمد کیده رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي دا حدیث دی چې بخاري روایت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي د هغه بنده لپاره چې په دنیا کې محبوب ترې واخلم زما سره د جنت څخه پرته بله بدله نشته یعنی که صبر وکړه زه به هغه جنت ته ننباسم د صبر په مقابل کې بله بدله نشته مګر دا جنت ته بیایم زه همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله و من شقاوت ابن آدم سخته بما قضى الله تعالی د آدم بختور زوی هغه کس دی چې د الله په پریکړه باندې خوښ وي او بدبخته هغه کس دی چې د خدای په پریکړه باندې هغه ناخوښ وي او تل لپاره نارې او سورې جوړې کړې وي همدارنګه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه فرمایي کله چې د مرګ ملائکه د یو کس ساه واخلي بیا په دروازه کې ودرېږي د هغو کسانو سیل او نظاره کوي چې څوک خپل ګریوان څوک د خپل ویښته او څوک د خپلې جامې کوي او یا څوک چغې وهي ملائکه وایي تاسې ولې فریاد کوئ او ژاړئ قسم په الله دی که مې ستاسې د یو کس روزي وړي وي یا مې ستاسو د یو کس عمر کم کړی وي او یا مو ستاسو یو سره زیاتی کړی وي که تاسو زما څخه خفه یاستئ او یا راته غصه یاستئ زه خو د دې کار لپاره ټاکل شوی یم الله ټاکلی یم الله ګمارلی یم او که د خپل رب څخه خفه یاستئ او یا په خپل رب باندې غصه یئ نو بیا تاسې کافران یئ نو زه به بیا بیا تاسو ته راځم د ټولو روح به واخلم تر دې چې یو کس به د ستاسو هم پرې نه ږدم بلکې بهتره خبره دا ده چې انسان د الله په حکم باندې راضي شي هیڅ ناس بغیر د الله د امر نه نه مري او اسرائیل بغیر د الله د امر نه د هغه سا او روح نشي اخیستلی نو د الله په کړنه باندې راضي شئ بېځایه نارې بېځایه د ګریوانونو شکول د مخونو د ویښتونو شکول د ویښتانو شکول دا په اسلام کې ناروا دي رسول الله په داسې ښځو باندې لعنت ویلی الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې الله پرې راضي کیږي زموږ د دنیا او د آخرت ژوند پرې ښایسته کیږي نه هغه اعمال چې په هغه باندې الله موږ نه په دنیا کې ناراضه او په آخرت کې الله موږ ته عذاب راکړي الله دې په موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي په دې هیله نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه